ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون دا الله تعالی ذکر کوي تخویف دنیوي او ذکر د ابتلا دی نعمتونه د باندې الله تعالی کړی دي نو دغه سي چا چې د الله تعالی نعمتونه نه منلي ما تاسو ته ویلي ابتلا بالنعم والنقم نعمتونه الله تعالی کړی دي نو چا چې د الله تعالی نعمتونه نه دي منلي او د هغې نه انکار کړی دی یا بې ځای ځای استعمال کړي دي نو الله تبارک تعالی پې عذاب راوستی دی ولقد ارسلنا او یقینا لیږلي مونږه ډېر رسولان ارسلنا رسولان دې کې په عبارت کې تقدیر دی او یقینا لیږلي مونږه ډېر پیغمبران الی اممین ډېر امتونو ته من قبل کا مخکې ستانه نو دې کې په عبارت کې تقدیر دی په کذبو نو هغه مخکینو امتونو د انبیاء علیه السلام تکذیب وکړه په اخذناهم بالباساء نو ونیول مونږ هغې لره په سختۍ د مال باندې و ضرای او په مرضونو به د بدن باندې الله تعالی هغه تباه کړل بدني او مالي نقصان هغې ته وشو لعلهم یتضرعون دې لپاره چې دوی عاجزي وکړي الله تعالی ته دې لپاره چې دوی عاجزي وکړي الله تعالی ته سختۍ د مال سختۍ د بدن راوستلې نو په کار داره چې انساني سوچ فکر وکړي چې الله تعالی را باندې دا مهرباني کړې وه اوس الله تعالی را باندې دا عذاب راوسته نو اوس خو الله ته عاجزي په کار ده کنه خو لیکن الله تعالی وایي چې زما د سزا ورکولو نه وروسته هم الله تعالی ته توجه ونه کړله او دا توجه یې ولې ونه کړله ولیکن قصد قلوبهم زړونه چې رچا سخت شي نو هغه بیا په دې باندې نه پوهېږي چې دا د الله تبارک تعالی سزا راته راکړه د دې لپاره چې زه لږ سم شم او زه برابر شم ولیکن قصد قلوبهم زړونه یې سخت شول وزین لهم الشیطان وما کانوا یعملون او ښایسته کړي وو هغوی ته شیطان ما کانوا یعملون هغه عملونه چې دوی کول ان ابعد القلوب من الله القلب القاسي روایت کې راځي د الله تعالی الله تعالی نه په ټولو زړونو کې لري زلاغه ده چې هغه سخوي او د ابن قیم رحمت الله علیه په حواله مرته ویلو هغه په الفوائد کې لیکلی دي چې الله تعالی جهنم پیدا کړی دی لعذابت القلوب القاسیه دیر پاره چې الله تعالی په اصلخ د سخت زلونو په الله تعالی ولی کی دا په نرم کې الله تعالی سخت زلونه زمونږ او تاسو زلونه سخت شوی دي کنه دي سخت شوی مونږ او تاسو ته څه پته لګي علماء کرامو د هغې علامات بیان کړي دي چا کې چې دغه علامات موجودي باید د خپل زړه علاج وکړي په مختصر ډول باندې هغه دا عدم التاثیر بالقرآن الکریم اول علامه چې د انسان زړه کله سخت شي نو د الله تعالی د کتاب بیان چې کیږي هغه په هیڅ قسم تاثیر نه کوي هغه په اثر نه کوي مړه وای دا خو د مکې مشرکانو ته دا ویلي په هغو باندې د عذابونه راغلي او زه خو د الله تعالی دوست یم عدم التاثیر بالقرآن الکریم دویم لیکلی دی علما کرامو جمود العین و قلت دمعها من خشیت الله جمود العین سترګې دی وچې شوي دي و قلت دمها اوښکې پکې نشته دی من خشیت الله چې د الله تعالی د یاري نه د الله تعالی د یاري نه چېرته وژاړې په سترګو کې دې اوښکې راشي نو چېرته چې ته ونه ژاړې نو معلوم دا شوله چې زړه دې سخت دی درې زړه دې علاج وکړه د چا په سر باندې چې دړي نو په یو غنټه کې دننه دننه د غي علاج کوي کنه کوي علاج یې کړي زر نشي ټینګېدلی او ته د چا په ګرده چې دړي د چا په خېټه باندې دړي نو غنټه نه مخکې مخکې د غي علاج کوي او ای تبا شوم غرق شوم نو خپل زړونو علاج مسلمانان ولې نه کوي درېم علامه عدم الاعتبار بالموت والزحق عند القبور مړی خخی خو لیکن د هغې نه عبرت نه اخلي بلکې موږ پرو په خوا باندې چې ورتېرېږي خنداګانې کوي او مړی په خوا باندې چې ورتېر شي مقبره کې او بیا هم خاندي معلومیږي دا چې دا زړه دې ډېر زیات سخت شوی دی څلورمه علامه الکبر و عدم قبول الحق تکبر کول او حق نه قبلول یو مسله ته بیان شوه د الله تعالی کتاب بیان شوه د الله تعالی کتاب درس شروع دی یو مسله بیان شوه وسه تی قبله نه بلکې ځان تی اوچت غني سړیا زخه غټ مولوی سی بیم ما ته دا خه معلوم دی ردنه په زخه پویګم دا سی خبرې نو دا دلالت کوي چې ستا زړه دا سخ شوی دی بل عدم الاهتمام عدم الاهتمام بما يصيب الاخرين من اذن والسعاده بذلك د نور خلکو د کم تکلیفونه رسیږي نو دا غینه عبرت نه غستل او د هغې د وجې نه ځان نیکبخته کول نه چې زه نیک شم ځکه پلانې سړی بېدین او الله تعالی سره داسې وکړله پلانی سړی د الله تعالی کتاب مقابله کړې وه الله تعالی سره داسې وکړله دا دی اسباب د قصد دا دی علامات د قصد القلب د چا په زړه کې چې دا عالمي باید خپل علاج دی وکړي د قصد القلب چې د انسان د زړه سخت شي د زړه د انسان سخت شي دا د بدبختی علامه ده بدبختی علامه ده څلور خبرې دي چې هغه د انسان د شقاوت او د بدبختی د تباهی علامه ده یو پاغي کې قصوت القلب زله سختیدل او دویم جمود العین سترګې وچیدل او دریم طول العمل اوږده اوږده امیدونه کول او څلورم الحرص علی الدنیا دا سلور علامی دا سلور کارونه دي چې په دې باندې انسان بدبخت کیږي بدبخت انسان تبا شوی انسان قصه القلب جمود العين طول الامل او دغه سي والحرص على الدنيا حرص په دنیا باندې امام اوزعی رحمت الله علیه وی د الله تعالی په عذابونو کې چې مؤمن مسلمان ته ورکی نوی مبتولی احد بمصیبت اعظم علیه من قسوة قلبه چې الله تعالی ستاسو سخ کو د الله تعالی د دین بیان د باندې اثر نه کو نو مبتلی احد بمصیبت اعظم علیه من قسوة قلبه د قسوة القلب نه لوی عذاب د الله تعالی بل نشته چې مؤمن مسلمان ته ورکی ټول ورځ د الله تعالی کتاب بیان شي په جمعات کې د الله تعالی کتاب بیانېږي درس کیږي حق پرس عالم دی ته په دې جماعت باندې تیریږي یو طرف ته ول طرف ته ټي وي ته وزګاری موبایل ته وزګاری خوب ته وزګاری کرکټ ته وزګاری لډو او تاش ته ولاړې او وزګاری وته بازار چکر ته وزګاری او د الله تعالی کتاب ته نه وزګار اکثر خلک وای وای کور کې اوري خوې مونږ سه وزګار نه ډېر ته به کله وزګاریږي قبر کې وته وزګار شي نو قبر کې خو بیا کتاب د الله تعالی نه نه ته اوري او نه پاغه کې بیا پغه کې بیا لوړې دي او بیا چې جنت د باغچونه یو باغچه ده زلون مسلمانانو سخ شوی یو ټکی بل وایو مرض هم خو ذکر کړي دا لوی مرض دی خو لیکن د دې مرض علاج څه دی د مسلمانانو د زلون وسنګ واپس برابر شي الله تعالی دین ته توجه کی الاسباب المعینه علی عن التخلص من قسوه قلبه د انسان د زړه وسنګ نرم شي او د قسوه القلب نه وسنګ خلاص شي یو پاغي کې الدعاء د الله تعالی نه بار بار دعاګانې وغواړه الله تعالی زړه مې سخت شوی دی الله زړه مې نرم دعاګانې الله تعالی ته توجه دویم علما کرام لیکلی دي قراءت القرآن و تدبر آیاته د قرآن کریم درس و تدریس کول هغې ته غوږ ایښودل د قرآن کریم تلاوت کول خو هسې تلاوت نه چې په مطلب باندې نه پوهېږي هغه خو بیا څه مطلب ته نه ولاړېږي دغې او دریم الاکثار من ذکر الله تعالی د الله تعالی ذکر ډیر ډیر کول د الله ذکر زیات زیات کول سلورم الاکثار من الاستغفار استغفار ډیر زیات زیات وایه زړه به الله تعالی نرم کی او دغسې توبه پنځم تذکر الموت و زیارت القبور مرګ ځان ته رایاده وه بار بار او دغسې بار بار مقبرو ته ده قبرونو ته ده چې زما هم دا ځای دی زه به دې ځای ته راځم مصاحبت الصالحین او مجالستهم د نیکانو خلکو سره په مجلس کې ډیره ناسته کوه او که ناستې ته راته وخت نه نو وقرات سیر السلف الصالحین د نیکانو خلقو سیرت وګوره د نبی له سرت والسلام سیرت وره د صحابه کرامو سیرت وره چې هغه ژوندۍ څنګه تیر کړي بل الاحسان الى الضعفاء وزیارت المرضى کما ضعیفان او کمزوري خلک دی په معاشره کې دغه سره خپل ژوندۍ تیرو او کم ځای کې چې خبرېږي چې پلانې سړی مریض دی دغه پښتنې لده په دې باندې به الله تعالی ستاسو زړه نرم کړي الله تعالی دې زمونږ او تاسو ټول مؤمنانو مسلمانانو زړونه نرم کړي دا د الله تعالی عذاب دی مؤمنان مسلمانان په خبر نه دي د الله تعالی کتاب بیانیږي او ورځ او شپه تیریږي روزه تیر شوله او دغه سره روانه ده عمر تیر شو شپېته کاله او یا کاله تیر شو او ته به دې باندې پوه نه شولې چې زه الله تعالی سره پاره پیدا کړم نو دا زړونه سختېدلي دي باید پر خپل زړه باندې چې مونږ او تاسو مهنت وکړو او دا برابر کو دا الله تعالی پیغمبر وای په زړه کې په بدن کې یو ټوکړه لکه هغه برابر شي نو ټول بدن به سره برابر شي او که دغه یو ټوکړه ورانه شوله نو ټول زړه به هغه خراب شي الا وهی القلب نبی علیہ السلام هغه زړه دی کنه په زړه باندې مهنت او کوشش کول پکار دي نو دې کې الله تعالی دغه بیان کړي ولولا نو پسولینا از جاءهم باسنا کړه چراغ دی ته عذاب زمونږه تزرعو چې دی عاجزی کړی وي ولكن قصد قلوبهم لیکن سخت شول زونه نه دیو وزیننهم شیطان اعمالهم او خیسته کړی دیو ته شیطان عملونه دیو ما کان یعملون هغه عملونه چې دیو کول فلما نسو ما ذکرو به نو هر کله چې هیر کړل دیو ما هغه خبره ما غا احکام د الله تعالی ذکرو به چې بیان کړی شوی او دیو ته پاغي باندې کله چې د الله تعالی د دین بیان دیو ته وکړل شو د الله تعالی د مخکینو خلکو قومونو تذکره کوي نو خو مونږ او تاسو هم دغه وای کن کله چې هیر کدی او خبره چې دیو ته په نصیحت ورکېدل شو پتهنا علیهم ابواب کل شین را پرانیستل مونږ په دی باندې ابواب کل شین دروازې د هر چیزه حتی اذا پرحو تر دې پورې چې دیو خو لوی وکړله بما اوتو په هغه څه باندې چې دوی ته ورکړل شوي وو اخذناهم مونږ ونیول دوی لره بغتتن ناڅاپه په اذا هم مبلسون نو پس دوی په دغه وخت کې ناامیدي کوونکي وو ناامید او د هر څیز نه ما ذکرو به د الله تعالی کتاب ما ذکرو به ایمان عقیده او دغه سی سنت د نبی صلی الله علیه وسلم زمونږ نشریاتو کې دا غوډونه بیانېږي د الله تعالی کتاب او د نبی صلی الله علیه وسلم احادیث نو حتی اذا پریحو نو پتحنا علیهم ابواب کل شیء الله تعالی په دروازې را کولاو کړلې مالدار کړل الله تعالی برکتونه الله تعالی ورکړل جیدات پټی داسې زامن مالونه گاڑی او داسې دکانونه الله تعالی ور دا ورکړل حتی اذا پریحو تر دې پورې چې دی ولیو کړل په هغې باندې دې ذکر پرح نه مراد پرح د بتر تی مراد ده تکبر کول او تکبر کول سمانه اذا پرحو یعنی د حق د منلو نه انکار وکړه دغه کې ورشي په واقعیا د قارون کې ورسته راځي سورې قصص شپږ او یم نمبر آیات کې ال د کوم دغه سره چې هغه پرح وکړه چې الله تعالی ول څه ورکړي نو الله تعالی دې زمکه ته حکم وکړ وخته راکړه اخذناهم بغتتن اونی والمنګیو در ناسا په پیدا هم مبلسون نو پس دی په دغه وخت کې نا امید او د هر چیز نه ابلاس ناامید امام راغب رحمت الله علیه معنا کړی د دویمه ابلاس په معنا د افسوس کوونکی یا مبلسون په معنا د خفګان کوونکی بس په دغه وخت کې بیا دیو نا امید او د هر قسم خیر نه او یا مبلسون معنا دار چې دیو محزون او دیو خپه او خپېمان او غمجنو او دغه سی افسوسونه کول خو لیکن هغه طبیعت څه پیدا ورنکړله نن سبا مسلمانان په دې کې اخته دي دکانونه دي ګاړې دي جیداد دي او په هغې باندې مغرور دي خو لیکن د الله تبارک تعالی دین ته چرته توجه نه کوي پلمما پلمما نسو هر کله چې هر کله لیو ما ذکرو به هغه خبره چې نصیحت ورکېدل شو بیان کېدل شي دوی ته په هغې باندې پتحنا علیهم مباب کل شین را پرانیستلې موږ په دې باندې دروازې د هر شي مالدار کړل الله تعالی حتی اذا پرحو تر دې پورې چې دوی یو کلا بما اوتو پغه سبانه چې دوی تور کړی شو اخذناهم بغته تنونی ول مونږ دوی درنا صافه پیدا هم مبلسون نو پس دغه وخت کې دیونه نا امید د هر چیز نه دیونه امید یا مبلسون خپو پریشانو یا افسوس کوونکیو په قطعه دابر القوم الذين ظلموا نو پرې کړل شولې جرلې دا قوم ظالمانو دا کسانو چې ظلم یې کړی والحمد لله رب العالمین او ټول صفاتونه د خدای توب اغزاد تر دې چې پالون کې مخلوقاتو نه د ټولو مخلوقاتو پالون کې الله تعالی دی او دا آیت دلیل دی علما کرام لیکلی دي کله چې دغه سي ظالمان تباشي د الله تعالی کتاب بیانیږي هغه ته غوږ نګدي مالداري د وجنه د تکبر د وجنه ځان د لوی غړنو د وجنه نو چې داسې خلق الله تعالی تبا کی الحمدلله په غیوانه وایه چې الله تعالی یې ښه غر کړي الحمدلله پې وایه خوشحاله شه پې چې د الله تعالی د دین مقابله یې کوله او الله تعالی غر که په قطعه دابر القوم الذین ظلمو نو کټ کړلی شولې پرې به کړلی شولې جرلې د قوم ظالمانو الحمدلله رب العالمین او ټول صفتونه د اولویت او د خدایتوب خاص الله تعالی لپاره دی رب العالمین چې پالون کې ټولو خلکو دی قل ارائیتم ان اخذ الله سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم په دې آیت کې الله تعالی ذکر کوي دلیل عقلی مخکې عام تکالیف بیان شوله نو دې آیات کې اوس خاص تکالیف بیانېږي رب تر ما قول سره دار مخکې عام تکالیف نو اوس دلته کې خاص تکالیف او دا یو څو تکالیف دي حاصل د آیات داره دا دلیل دی په توحید د الله تعالی باندې کړه معنا دا شوله چې د غوګونو اختیارمن څوک دی د سترګو اختیارمن څوک دی ستاسو د زړونو اختیارمن څوک دی دا هر څه له الله تعالی درکړي دي نو الله تعالی یې یو ذاتو ګڼئ قل ورته پیغمبره ارایتم خبر راکئ قولو تو اے پیغمبر ارائیتم آیتاسو پویږئ ان اخذ الله سمعکم کواخلی الله تعالی غوګونه ستاسو و ابصارکم او سترګې ستاسو ارایتم نو مراد په دې کې رؤیت علمی تی مراد دی آیا تاسو علم لرئ په دې خبره باندې آیا تاسو پوهیږئ په دې باندې کنه ان اخذ الله کواخلی الله تعالی سمعکم غوګونه ستاسو او ابصارکم او سترګې ستاسو و ختم علی قلوبکم او بن کې الله تعالی زنونه ستاسو مهر ولګي الله تعالی په زنونه ستاسو باندې من الهون نو څوک دی ذمہ وار غیر الله سوا د الله تعالی نه یاتیکم به چې راوړي تاسو د طاقتونو قوتونه معنی دا شولا چې د غوګونو او د سترګو د لیونو ذمہوار څوک دی سترګې څوک جوړي لیونی څوک جوړي او دا سه غوګونه څوک جوړي د کې د طاقت چا چولې دب کې الله تعالی چولې ډیر خلک داسي غوګونه یې خه غټ غټ غوګونه یې خه دغه لی هغه پی اوریدل نشي کوله وس دې کې د طاقت څو کچي د پکې الله تعالی چي نو الله تعالی نه ویریږي الله دغه ذات دی د سترګې چیرې الله د لدړندول شي دا زړونه دی الله تعالی لیونه کول شي غوګونه دی الله تعالی کڼول شي نو ولی الله تعالی نه منی انظر وګوره کیف نصرف الایات سرنګي قسمه قسم بیانو مونږ آیاتونه لقوم ثم هم یستفون بیا هم دا خلک مخړی دی الله تعالی توحید نه ثم هم یستفون بیا هم دی مخړی تصریف الایات تصریف دی ته وای په مختلف قسمه قسم مزامینو سره په مختلفو طریقو باندې یو مضمون ذکر کول دې ته تصریف وایي قرآن کې دا لفظ بار بار راځي زده یې کوي په یو ځای کې نو بیا په نور ځایونو کې هم پوهېږئ کیف نصرف الایات څرنګه قسمه قسم بیانو مونږ آیاتونه نو معنا تصریف سره یو مضمون په قسمه قسم عبارتونو او په قسمه قسم طریقو سره پیش کول نو وګورئ د قرآن کریم کې الله تعالی د توحید مسله بیان کړې ده په هغې باندې مختلف دلایل عقلیه دلایل نقلیه دلایل وحییه دا فی بیانې بیا کله دلیل الله تعالی وی اسمان ته وګوره نو کله اسمان او زمکی په منځ کې دی حالات ته وګوره نو کله الله تعالی وی دی زمکی ته وګوره کله وی دی غرونو ته وګوره دا ټول کله وی انسان ته وی تر خپل ځان ته سوچ وکړه زه د غزا تیم کنه چې ته مې داسې پیدا کړی نو په مختلفو عبارتونو سره یو مضمون ذکر کول دی ته وی تصریف دغه سی بیا د نبی علیہ السلام د رسالت مسله چې بیانېږي د قرآن کریم د صداقت مسله چې بیانېږي په مختلفو تعبیراتو سره بیانېږي ثم هم یصدفون او بیا هم دا خلک مخړی قل ورته پیغمبر ارایتکم خبر راکئ ان اتاکم عذاب الله کراشته است عذاب د الله تعالی دا بل دلیل عقلی دی کراشته است عذاب د الله تعالی بغتتن ناصافه او جهرتن یا ښکارا بغتتن یو قول لم پسرینو داره بغتتن مراد شپه ده او جهرتا نو مراد چیرې ورځ ده که تاسو ته عذاب د الله تعالی راشي د شپې یا د ورځې دویم معنی بغتتن بغتا ناصافه چې بغیر د مخکې د نخو د راتللو نه وي او جهرتن او سره د نخونه راشي یا بغیر د نخونه یا سره د نخونه مخکې تیا نخې راغلي او یا تې نه راغلي بغتتن بغیر د مخکې تې نخې نه راغلي بغیر د نخونه او جهرتن او یا سره د مخکې نښې ته راغلي وي یا بغتتا د شپې او جهرتا یا د ورځې هل یهلک الا القوم الظالمون نو نه هلاکیږي پر هغه عذاب باندې مګر قوم ظالمان مشرکان په هغې باندې هلاکیږي نو څه څه پکې څه ته پکې اشاره شوله یو داره چې تاسو له ظالمان نه ځان بچو ساتئ دویمه ده چې شا د الله تعالی دین نه منلی نو الله تعالی هغه په خپل عذاب باندې تباه کړي دي هل یهلکو نه هلاکیږي په عذاب باندې الا القوم الظالمون مگر قوم ظالمان مشرکان وما نرسل المرسلین الا مبشرین او منذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون دې آیت کې جواب دی سوال سوال دار چې چې دیو انبیاء علیه السلام ته د مشرکانو دا خبره کړې و چې ستا خبره نه منو نو په مونږ باندې عذاب راوله یا معجزات راوله نو به کار داره چې دیو معجزات راوړي وی کنه د مشرکانو به نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبره کوله چې مونږ ستا خبره تر هغې پورې نه منو څو پورې چې معجزات نه راوړي او یا راته عذاب راوله نو معجزات د پیغمبر ولې نه راوړل الله تعالی جواب کوي د معجزاتو اختیار خدا الله تعالی سره د پیغمبر سره نه دی د پیغمبر د پیغمبر چې بیان کوي نو دسې وته وایي چې زه زه بنده د الله تعالی یم د پیغمبر یم نو یو پیغمبر به چرته دا بیان نه کړی چې زه الٰه یم نو دا بیان خو پیغمبر نه کړی الٰه خو ځان ته نه دی ویلی بلکې پیغمبر یې ورته ویل وما نرسل المرسلین او نه لیږو مونږ پیغمبران الا مبشرین مګر زیری ورکوونکي دوه طریقې د دعوت مبشرین زیری ورکوونکي منونکو ته او منذرین او یره ورکوونکي نه منونکو ته په من آمنه نو چا چې ایمان راوړ واصله او تابعداري وکړه پیغمبر واصله خپل اعمال نیک کړل ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون دویم معنی مس راضی په معنی د الساق جوختیدلو سره جوخ بشیر دی سره عذاب بما کان یفسقون په سبب د دې چې دین نافرمانی کوله د الله تعالی د الله تعالی نافرمانی کوله قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك مخکې آیات کې د رسولانو صفات ثبوتیه بیان شول مبشرین او منذرین نو دی آیات کې الله تعالی صفات سلبیه پیغمبرانو ذکر کړي او آداب او طریقې د تعلیم او تعلم الله تعالی بیانوي مشرکان یو سوال په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دا کړی وي ته خپل مرګري ولې نه مالدار کې نو هغه جواب کوي الله تعالی دی پیغمبر ته څه خزانه نه دی معلوم چې مالدار کې نو بیا دویمه خبره خزانه او تنه شي ورکولای نو زین او ته وخایزه د صحابه وې ځان له خپل راوړي خزانه کا خو ته د زین وخای دا غي جوابم الله تعالی کوي دریم سوال دا کړو چې کته پیغمبر نو تو خراسکا کولی کې دا غي جواب به بیانې څلورم سوال دا کړو چې دا ټول هر څه تنه شي کولای خپل ځان او مرګري نشي مالدار کولای د خزانو زین نشي خودلې او دغسې خوراک سکاک هم کې نو زمونږ او ستاسو بیا څه فرق دی مونږ هم انسانان یو ته هم انسان نو بیا ته ځان ته پیغمبر ولې وې نو الله تعالی په تفصیل سره د آیاتونه بیانوي او دا جوابونه کوي الله تعالی دغه قل ورته پیغمبره لا قول لکم زنه ام تاسو ته عندي خزائن الله چې زما سره خزانه د الله تعالی دي زما سره اختیار د خزانو د الله تعالی دی ته مرګری دی مالدار کا نو زما سره خدای اختیار نشته ولا اعلم الغیب ته زینه وخه او نه پویګم ازا په پټو سیدونو باندې ولا اعلم الغیب بریلیان له جوړه شوله وای دا دا عتب دی په مخ کې باندې قل لا قل لكم اني خزائن الله او تو زنه هم تاسو چې ما سره خزانه د الله تعالی دي اړون او لیدونکي دواړه برابر دي او کنه دي برابر افلا تتفکرون نو آیا تاسو سوچ او فکر نه کوئ الاعما او البصیر یو معنی د دغه نه مراد د بصیر نه مراد متبع د وحی قلت تو هل یستوی الاعما والبصیر آیا برابر دی هغه څوک چې هغه د وحی مخالف وي او البصیر او څوک د وحی متبع وي څوک د قرآن تابع دی او څوک د الله تعالی د کتاب مخالف دی ایا دا دواړه برابر کېدلی شي نه بالکل نشي کېدلی قل هل یستوی الاعمى المخالف للوحی او البصیر المتبع للوحی چې له وحی تابعداري دوی معنا هم پسرې نه کړې ده الاعمى جاهل او البصیر عالم دا دواړه برابر دي نشي برابر کېدلی دریم معنا الاعمى چې هدایت والا نه وي او البصیر چې هدایت والوي هدایت مندلې وي یو انسان په هدایت دی بل په هدایت باندې نه دی یو انسان عالم دی بل انسان جاهل دی یو انسان متبع د وحی دی او بل مخالف د وحی دی دا دوه برابر نشي کېدلی چرته هم افلا تتفکرون آیا تاسو سوچ او فکر نه کوئ وانذر به الذين يخافون يحشروا الى ربهم مخکې دا آداب ذکر کوي وسه مخکې آداب بیان شول نو دې کې بل ادب بیانېږي په اړه قرآن کریم کې حاصل د آیات دره د الله تعالی کتاب خامخا بیانوه په دې کې پیدې شته دی د خلکو د زد او د عناد د وجې نه یا د خلکو د سوالونو د وجې نه د الله تعالی کتاب بیان مه پرېږده خلک بر باندې اعتراضونه کوي الله چا نه دی معاف کړی د الله تعالی پیغمبران چا نه دي معاف کړی نو تا پسې به هم خلک خبرې کوي خامخا خو لیکن د الله تعالی د کتاب درس به نه پرېږدې د الله تعالی د کتاب بیان به نه پرېږدې بیان به کې ښه برابر وانذر به الذین وانذر به دا به ضمیر راجع ده وحی ته وانذر به الذین او یره ورکوا ته پر وحی سره کسانو ته یخافونه چیریږي یخافونه دې کې خوف نو مراد خوف اعتقادی تی مراد دی ځکه ډیر اهل کتابو او ډیر مشرکانو قیامت منه نه منه نو دې آیات نه مسلمانو مشوله څوک چې یریږي د قیامت په باره کې او د قیامت په باره کې صحیح عقیده ساتي نو ایمان بالآخرت ذریعه ده د پاره د پیدو اغستلو د قرآن کریم چې چا ته قبر قیامت ور یاد شو نو هغه ورقه د د قران نه د ټول نه زیاته پیدا ک کسانه غسر شي چې قبر قیامت باندې عقیده ساتي چې قبر قیامت را روان دی نو اوس په قبر قیامت کې د دغه سختونه بچ کېدل د پاره څه شی ضروری دی قران کریم ضرورت دی وانذر به الذين يرى ورکته په دی وحی سره په قران کریم سره کسانو ته یخافونه چریږي د څه شنیری ایو شرو الی ربهم چې راجم مکړی شیخ په رب ته لیس لهم من دونه نشته لري نه به وي د دیو دپاره سوا د الله تعالی نه ولي هم څوک دوست بچ کوونکی ولا نه شف ولا شفیع او نه څوک سپاره شي دا به هم نه وي لعلهم یتقون دې لپاره چې دیو همیشه بچ شي د عذاب د الله تعالی نه د همیشه عذاب نه که بچ کول ځان غواړئ د الله تعالی کتاب راواخلئ د هغې نه پیدا واخلئ لعلهم یتقون دې لپاره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 قدر قیمت تا ته چرته معلوم دی دې ته داسې ته ګورې چې دا داسې غریب دی او دا زړې جامې اغوستې دي او د دې دا خوراک نشته دی خو لیکن دیو خو د الله تعالی په عشق کې د الله تعالی په مینه محبت کې ډېر مست دي دا خو د الله تعالی د دین پتنګان دي دا د چرته ځان نه سرشړلی شم دغه دغه ستاسې هم خیالي ده دغه ستاسې خیال او وهمونه مه کوه ولا تطرد الذین او مشرتا کسان لره یدعون من ربهم یدعون تفسیر مظهری وی یعبدون و یذکرونه یعبدونه و یذکرونه ولا تطذ الذین تمشړا کسان لره یدعون چې بندگی کوي ربهم د خپل رب عبادت کوي د خپل رب نو دویم معنا یدعون معنی دار چې یذکرونه یادې الله تعالی لره بل غدات ولا شي ذکر کوي د الله تعالی سبایي او بیګای یدعونه دلته کې دعا ذکر ده مراد تنه ټول عبادت مراد دي ټول عبادت تی مراد دی یا دویم تاسو ته ما ویل مراد تی نه ذکر اسکار تی مراد دی بالغدات والعشی د دینه مراد ورځ او شپه تی مراد دی ذکر د جز دی غدات تر د زواله پورې دی ته غدات وای د سحر نه صبح صادق نه اخلا تر د زواله پورې مخکې مرته بار بار ویل او عشی بعد الزوال بس دغه ته بیا عشی وای نو ذکر د جز دی مراد تینه کله ذکر د جز او مراد تینه کل یعنی چې الله تعالی په ورځ او په شپه کې یادوي نو دا کسان د خپل خوا نه چرته ونه شړي دغه ور ځان نه شړي خپل مرګره ورې د ځان نه خپه کې او کته چې دا نور خلک نه مسلمانېږي اوس د هغوی سره څه وکړم یریدون وجه چې غواړي دي رضا د الله تعالی ما علیک من حسابهم من شین نشتره به تا باندې د حساب د خلکو نه من شین څه ذمه واري تر د نور خلکو څه سیموار خو نه که ایمان یې راوړ را دې وړي انما علیک البلاغ په تا باندې صرف د الله تعالی دین رسول دي ما علیک نشته یو تا باندې من حسابهم د هغې د حساب نه من شین څه ذمواري و ما من حسابک او نشته دی ستا د حساب نه علیهم په هغې باندې من شین څه ذمواري هغه ستا د حساب کتاب ذموار نه دي او ته د هغې د حساب کتاب ذموار نه بلکې الله تعالی حساب کوي کنه ان علینا ان الینا ایابهم ثم ان علينا حسابهم درې خلکو د اعمالو ذمہواری زمونږ سره ده مونږ به سره حساب کو دا اوس استا د اعمالو ذمہواری دغه سره نه چې ستا سره حساب کوي بلکې الله تعالی به حساب کوي پتتردهم پس کته دی او شړی پتکونه من الظالمین نو خامخا شیبت پتکونه نو شیبت من الظالمین د ظلم کوونکونه ستانه اول غټ ظالم بیا نه که چرته لري دغه صحابه کرام د ځان د خوانه وشړل د په دې کې د مالدارۍ لحاظ وکړه او یا د د چا د خایس لحاظ دی وکړه چا د مرتبه د خانانو او ملکانانو خیال دی وکړه نو تبا وشي په دې آیات کې دغه یو خبر ذکر شول بل غدات ول عشی تاسو ته مویل چې ذکر د جز د مراد نه کله ورځ شپه مراد ده خو لیکنه تخصیص د مازیګر او دغه تخصیص د سحر شوی دی دا د ډیر زیات اهتمام د وجې نه دا دوه ټیمونه داسې دي چې دا ډیر د دا ډیر د اهمیت وړ ټیمونه دي نو مسلمانان د سحر نه واخله د صبح صادق نه تر د اشراق پورې دا ډیر عجیبه ټیم دی ډیر زیات عجیبه ټیم دی مسلمانان په هغې کې لاړل اوده شول نو غرق شول تباه شول د مازیګر ټیم هغه ډیر د اهمیت ټیم دی نو لاړل مسلمانان هغه په کرکټونو کې اخته شوله و چکر به وهوزه په روډونو باندې چکر کرکټونه هغه کې یا بازار ته لاړ شي پای کې خپل وخت ضایع کیو تبای کی مسلمانانو دا یو یو غړی د سکند چې کله مونږ تاسو ته اوړي دا یو یو سکند د دې حساب بر سره الله تعالی کوي د یو یو سکند حساب بکی دا یو یو سکند مونږ تاسو کولای شو چې دا دومره زیات قیمتي کو چې د هغې قیمت بیا د الله تعالی نه علاوه بل څوک نشي ادا کولی هغه قیمت سره زه واسې تاسو ته ویم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من قال سبحان الله العظیم وبحمده غرست له بها نخله فی الجنه چا چې سبحان الله العظیم وبحمده وای سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله الحمدلله الله اکبر دلرا په دې باندې یو ونه نه نکړل شو په جنت کې په جنت کې ول یو ونه نه نکړل شو او د جنت یو ونه مخکې مې ته حدیث ویل او صحیح حدیث ته چې یو انسان په اس باندې په سورلې باندې سور شي او سل کال سفر وکي سل کال مزل وکي نو د جنت چې کوم ونه ده نو د هغې د یوې څانګې نه به هم دا تیر نشي د یوې څانګې نه د یو طرف نه سل کاله چې سفر وکړي نو اوس وګورئ دوه منټه دي یو منټ دی دوه سکند دي سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم درې سکند دي خو لیکن کار دی پکې څومره وکړه چې یوه ونه راته نه راکړلی شوله چې سل کاله د هغې نه سفر وکړي نو په په دریو سکندو باندې تا سل کاله وګټل سل کاله دې وګټل سل کاله دا دا وخت دی اسی متی روا بیا به ارمان درې لپاره وکي قران کې الله تعالی بار بار ویلی چې چا نه دا وخت تللی دی نو بیا په قیامت کې ارمان وکي چې الله تعالی ما دنیا ته واپس کا او دا خو زما تبایی شوی ده نو تاسو ته ما ویل کنه چې درې سکند نه اسی تیر شول درې سکند نو د درې سکند کې تا دا کولای شول چې ځان لري پکې یو ونه نه لکړوي نو بیا دا تاسو حساب کړئ چې په چې په درې سکند کې سبحان الله او بحمدی سبحان الله العظیم ویل کیږي نو په درې سکندو کې نو په یو منټ کې څو ځله شول شل ځله شل ځله شول په یو منټ کې نو چې شل ځله ته په یو منټ کې سبحان الله بحمدی سبحان الله العظیم وی نو په حدیث ترمذی کې راغلل چې تا ته یو ونه نه لکل شي په جنت کې نو په یو منټ کې ځان له شل ونه نه لکلې دغه شل ونه دغه شل ونه بستای در بل چانه دی نو ځان لري په جنت کې دومره دی نو چې شل ونی شولې نو چې دو زره کال روان شي په یو منټ کې تا کوم ونی ځان ته ولګولې په یو منټ کې په سبحان الله او بحمدی سبحان الله العظیم باندې نو د د یوې ونی نه سل کاله سفر وکړه په هغه ختمېدنه خو سل کاله دی که نو دو زره کاله دو زره کاله ته په سورلۍ باندې سور شي په جنت کې په یو منټ کې ته کم څه شي ګټلی شي نو هغه بیا نه ختمېږي په جنت کې الله تعالی دومره ځای درکړي قران کریم کې الله تعالی وایي کنه چې کله جنتیان جنت تلار شین الله تعالی و توي کلو وشربو هنی ام بما اسلفتم فی الایام الخالیه تاسو چې په دنیا کې کم اعمال کړی وو وخت هم قیمتي کړی وو نو د هغې په وجه باندې اوس خورئ څکئ اوس ګرځئ اوس مزې کوئ تاسو خو مسلمانان به څوک رابیدار کړي د مسلمانانو ده دماغ به څوک کولاو کړي په دې خبره باندې چې څه کول پکار دي مسلمان مسلمان په سکه خپل وخت ضایع ک مسلمان دا ټول عمر دا څنګه تیر د عامر ابن عبد القیس نه چاته پوسو ک دا یو ته ویرل په لار باندې روان دی و از ما سره لګو درېګه خبرې را سره وکا نو هغه ته ول امس کی شمس نو حتا وکلمک امس کی شمس وکل حتا وکلمک دا نور خو لګو درو ماته کنه زر سره بیا خبرې وکم دا د ګپونو ټیم دی زما اله 50 پته کال عمر به چر دغه سره سر په غب کې تیر کما نور زما روان دی د نور د تیرېدلو سمانه چې دا نور حرکت کوي سار نور راوخیږي نو سار اول سلی کو کی کنه بیا چې دوه غنټې وشي نو نور را نږدې کیږي د اسمان دی مین تر راځي ګرمي زیاتیږي رڼا زیاتیږي ان تر دې پورې چې نور ستا په سر باندې ودرېږي د اسمان مین تر راشي بیا چې کله ماسپخین شي نو رڼا بیا کمیږي کمیږي کمیږي مازیګر نور پریوځي نور روان دی نو چې نور روان دی نو څه معنا ده نور چې پریوځي رسار راوخیږي او پریوځي نو څه معنا ده ورځ لاړه رستا د عمر نه یو بیا چې کله شپه راشي نو ماښام شي او سحر شي نو معنا دا شوله چې ستانه هغه شپه هم لاړه ده امسی که شمس حتی اکلمه که نور راته ودروه زما عمر روان دی نو زه ورسره له خبرې وکړم داسې خو نشي کېدلی دغه ذکر کړی دی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وی د انسان د زندګۍ مثال داسې دی لکه د انسان په نستون کې یو شی دی او د نستون ښکته کې بس یو کشو کې بس هغه تلاړ شي دقه سستا د مرګ ټیم معلوم نه دی چې مرګ د راغې بس یو سکند دی بیا به ختم زندگی به ختمه بیا نو په دې کې څه تیارې وکړه حسن بصری رحمت الله علیه بویل بیان وکاو خلکو ته نو دا به ته ویل و ای انسانه ته د ورځو د شپو مجموعه ته د ورځو او د شپو مجموعه یې ته اوس چې ستا نه دا یوه ورځ کمیږي نو بس ته کمیږي وخت په وخت باندې انسان عبارت دی د ورځو او د شپو نه دا چې د انسان چې زندگی تیری زندگی څه ته وایي ورځ او شپو ته وایي نو کله چې ستا نه یوه ورځ او یوه شپه تیریږي خو ته کمیږي په دې باندې که نه بما اسلبتم فی الایام الخالیه نو باید مؤمنان مسلمانان دې ته زیات متوجه شي د امام ابو یوسف رحمت الله علیه په باره کې راځي دا مریض و ځنکدن حالت او تقریبا لږ معمولی راحت پې راغله نو قاضي ابراهیم ابن جراح د اخوا ته راغی او دو ته دا خبره وکړله چې بیمار پرسۍ له چې څنګه یې صحت دی او څنګه دی نو امام ابو یوسف رحمت الله علیه ته ویل چې وې دا تپوس پرېږدوه خو د پلانې مسله کې ستا سره راي ده د پلانې مسله کې ستا سره راي ده پای کې زما لک شک شوبه ده نو دی قاضي ابراهیم ابن جراح ته ویل چې په دې حالت کې امام ابو یوسف ته وسم نو مسلو ته پوس کېته نو هغه دا هغه دا ویل چې زما عمر تیریدون کړي ما ته مرګ نږدې دی کې دې شي زه په نږدې وخت کې وفات شمه نو زه دا غواړم چې زما په یوه مسله باندې د تر د قیامت پورې خلک عمل کوي دا غي ثواب الله تعالی متر کوي چې زما دا وخت زما ناسی تیر نشي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ بداویل چې په ما باندې چې ورځ او شپه تیریږي نو زما باندې ټولو نه غمجن ورځ او شپه او چې زه پکې بیا پیمانه یم نو زمانه هغه ورځ تیریږي چې زما په عمر پکې کم شي او زما اعمال پکې زیات نشي زما عمر کم شو پکې خو لیکن اعمال مې پکې زیات نشول د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په باره کې راځي د وخت به دومره زیات قدر کاو دومره زیات قدر به د وخت کاو چې کله به تشناب ته لاړ نو تشناب کې خو ذکر اسکار نشم کولی د الله تعالی نو بهر به خپل زوی یا یو شاګرد دا به کینو وی ته قرآن په زور الفاظ باندې لوله په زور باندې تلوله زه به دم د اورم چې زمانه دا وخت اسی ځای نشي زما نه هسې وخت ضایع نه شي نو چې کله بیا راووته لرې د تشناب نه به یو دغه کېنولی یو شاګرد یا خپل ځای به کېنولی هغه به ورته سبق وایه نو دننه به صرف د غوږ ایښو دی بیا به چې راووت نو وبیا ورته وایي دا ځای دې صحیح ووایه دا ځای دې غلط ووایه خپل وخت به یې دومره زیات قیمتي کاوه د امام ابو یوسف رحمت الله علیه زوی وفات شوی دی او اطلاع ته راغله راوې زوی دی وفات شوی دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره په درس کې نو دغه کلی جماعت امام ته دغه ولېږه پیغام وې ته په جنازه او کوخه کوي زه نه یم وزګر زه په سبق کیم نو زه زوی به خدا به کله مري یو به پیدا کیږي بل به مري دا خو دنیا ده نو دلته کې زمان اوس ننم سبق قضا شي بل ورځ به بیا هم قضا شي نو دا خو زمان سبق قضا کیږي دا وخت خو بیا ما پسې واپس نه راځي امام رازی رحمت الله علیه به ویل وای په ما باندې د ټولو نه د افسوس او د غم ورځ او وخت کم دی چې زه په قضای حاجت کې او په خوراک کې تیر کم چې زه ډوډۍ خورم په ډوډۍ کې خو زه بیا هلته ذکر اسکار نشم کولی نو ما ته تر ټولو نه لوی افسوس په دقیق باندې راځي چې زما نه دا وخت ولې ضایع شو او دغه څیز چې کله تشناب ته ځم او دا به ډوډۍ به ډېره زیاته کمه وخوړله چا دې تپوس کوی دا ډوډۍ کمه ولې خوري نو دې سره نور یم بیا ډېر جاخي کنه نو زه چې ډوډۍ وخورم خو بیا به هلته کې قضای حاجت تم ضرورت په بیا زیات راځي نو بیا به هغې تم بار بار تلل غواړي په هغې کې به مې وخت خرابېږي تشې اوبه ډېرې زیاتې وڅکې نو بیا په مخه په هر وخت کې اودسما تېرې نو زه به په هر وخت کې اودسماتي ته ځم وخت به زما په دې کې خرابېږي زه چې لس پیالې چای وڅکې درې څلور پیالې چای وڅکې نو بیا خو به ټوله ورځ میتیازي نو بیا به دا خبرې داسې څوک خوراک ډېر وکړي نو بیا له خوب هم ډېر زیات ورځي نو بیا به زه څه کوم داسې خلک کو چې دا مخکې تیر شوي دي الله تعالی دې دوه ټیمونو کې الله تعالی ته زیاته توجه وکړي یدعون ربهم تفسیر مظهری وی یذکرونه چې الله تعالی ذکر کوي بل غدات ولاشی په سبایی او بیګایی ټیم کې یریدون وجهه غواړي دی رضا د الله تعالی ما د سحر او بیګا ولی ویخ ناشته ولی د الله تعالی ذکر کوي ولی د قران کریم تلاوت کوي ځکه چې الله راضی کوي الله که څوک راضی کوي نو څوک چې ملغلرې طلب کوي نو هغه په دریاب کې غوپې وهي او څوک چې لوی مطلوب او مقصود ځان رسي نو هغه شپې رونی شپې رونی هغه په ځان باندې تکلیف برداشت کوي د الله تعالی راضي کول په دې باندې نه کیږي چې وروره ته ټول ورځ به په له العب کې اخته او دا د الله تعالی نه امید کې چې الله تعالی به ماپ کی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هوا وتمنى علی الله د ټولو نه بیوقوفه انسان دا دی چې دا کم اعمال چې کوي نو هغه د جهنم اعمال دي او بس وایي مړه الله غفور رحیم دی الله به مې وبخي الله غفور رحیم دی قهار او جبار هم دی الله به دې غرق هم کي تباه به دې هم کي ولا تتر یریدون وجه چې غواړي رضا د الله تعالی ما علیک وجه دا د الله تعالی د پار ثابت دی او دا متشابه المعنی معلومه ده خو لیکن مقصود معلوم نه کما یلیق بشانی او عام تعویل پکې علما کړی وجه په معنی رضا د الله تعالی خلک وایي د وای د پلانی د پلانی د مخې مې دا کار وکړ دا غي وای دا غي مخ را باندې درنه و ځکه مې دا کار کړ یریدون وجهه د الله مخ غواړي یعنی د الله تعالی رضا غواړي د الله تعالی د مخې دا کار کوي دې ته وایي عقبات سته کله چې د الله تعالی د دین دعوت کې نو شپږ شپږ عقبې به د باندې راځي شپږ امتحانات به د باندې راځي د باطل پرست سره طرف نه نو دا اولنۍ خبره شوله اولنۍ امتحان دا دی تا باندې به چې د باطل پرست خلک باندې باندې اعتراض کوي چې یوازې ته حق پرست شولې ته په مخه ځان ته دا خبره کې چې یاره مونږ حق وایو نو دا حق یوازې ته وې او که نه دا نور خلک هم حق وایه نو الله تعالی په دې یاد کې د هغې جواب کوي